په دې آیات مبارکه کې مؤمنانو له تسلی ده په جمعات کې مو څوک نه پریدي مسجد کې اجازه د الله د بندګۍ نه درکړي نو خفقي گئی ما بلغه د خپل رب بندگی او عبادت کوي معنا د دې معلومه ده او په اعتبار د کیفیت سره دا مجهول دي او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه وی دا آیات د آیات الصفات نه نه چې د وجه نه مراد په دې کې جهت او طرف نه کم طرف له چې تاسو اوړی نو هغه طرف له مخ د الله دا ځکه په لغت د عربی کې وجه په معنا د جهت سره راځي عرب وی ای وجه تريده کم فل روانه نو د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه را یادا دا چې دا آیت د آیات او صفات نه دی او د وجهین مراد جهت او طرف دی حاصل د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه د کلام دا دی چې آیت د متشابهات نه نه بلکې وجه یو مشترک لفظ دی په ډېرو معانی سره راځي او مفسرین تقریبا و معناګانې د دې په قران کریم کې ذکر کړي دا ماده په قران کریم کې سلور دیر سره تراغلي په معانی سره هغه معناګانو کې یو معنا د جهت او د طرف نو کله چې آیت د آیات او صفات نه نشو نو د دې وجه نه بعض اهل علم او سلف په دې کې مختلف معانی کړی دي او تعویل کړي امام مجاهد او حسن بصری رحمهم الله وی چې د وجه الله معنا دا قبلۃ الله فدغه طرف باندې قبله د الله دا کم طرف لچتا سمخ کو او بیا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه د خپل یو مناظره ذکر کړی د جهمیه سره دا خلق سره چې د صفات الهیه او منکرو او دا غینه انکار کولو یو ځل مناظره او شنوې دی دا جواب خپل معنی وخت وغوښتو وې درې میاشتې پورې وخت ما ورکو چې تاسو مطالعه او خپل مليان راجمه کړئ قران او سنت کې یو نسمال اوخی چې سلف او صحابه کرام او دی پاغي کې تعویل کړی دا الله په صفات کې درې میان صفات درې مليان راجم او د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه ورسره مناظره وا